په 1 نو 2008 کې شعر د دې د ملایې دوه پته یا ساتي اشاعه دي توحید سنت 61 اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جنگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 03015710124 انبیاء د دعا شوې ده نو چې د انبیاء دعاګانې قبول شوې دي نو صحابه آی بالکل محفوظ دي د نبی علی السلام دا دعا قبول شوې ده اوس دا دعا د پیغمبر پاک دا قبول شوې ده نو صحابه بالکل محفوظ دي او دا په ژوند کې لوی غلطی وا د صحابه کرامو نه او چې په دې کې تنقید منه ده نو په بل کمه غلطی کې عاد با تنقید جای شي په صحابه کرامو باندې په صحابه کرامو باندې جرح کول او صحابه کرامو ته بدر دویل دا داسې دي لکه خپل سر لا ګټ را خلاصول یا خپل سر غر لا را خلاصول د دې داسې مثال دی الله اکبر علما د تفسیر دارنګ علما د حدیثو علما د امت ټول په دې باندې متفق دي چې هغه وای چې صحابه کرام دای په مینس کې چې کم مشاجرات راغلي دي نو هغه ومنګه دا غي نه ومنګه جواب بن ساتو او دا غي په باره کې ومنګه خپل جبه نه کولاو دا مونږ ته بس حکم دی نور چې کم دی پاره باندې دا ویل چې صحابه او دا کړو صحابه او دا کړو عثمان نے یہ کیا عمر نے یہ کیا او دا ماویا نے یہ کیا دا دا کا او دا وکړه دا وکړه او د دې تذکرې کول او بیا په غي باندې تنقیدونه کول دا ډېر لوی جسارت ته ډېر لوی ظلم دی د دینه افا ظلم بل نشته الله اکبر د دین اخوا بل لوی ظلم نشته دی علما ذکر کوي لکه شفا کې قاضی آیات ذکر کوي او دا غي کشتره دا عبارت اوي وای و من توقیره و بره صلی الله علیه وسلم توقیر اصحابه و برهم و معرفت حقهم والاقتداء بهم د صحابه کرامو د د پیغمبر پاک د عزت او د پیغمبر پاک سره د احسان ندام دی چې داغه د صحابه کرامو سره احسان او نیکیو کې او داغه صحابه کرامو حق او پیجنې ول اقتداء بهم او داغه صحابه کرامو پس روان شي وحسن الثناء علیهم والاستغفار لهم والاستغفار لهم او د صحابه باندې خو تعریفونه کې د صحابه کرامو دارنګ د صحابه کرام د پاره بخشش غواړي ولمساکو عما شجر بینهم دارنګ چې کوم مشاجره د غي په خپل ما بین کې راغلي دي د اغه نه بخپل جب بن ساتي و معادات من عاداهم او سوک چې د صحابه کرام سره دښمنی کوي نو تبام د اغه سره دښمنی کوي دارنګي چې کوم مورخینو ا خبرونه را نقل کړي تاریخ صحابه او دا وکړه صحابه او دا وکړه نو د پیغمبر عزت هغه ویدارې د پیغمبر عزت دا چې دغه مورخینو خبرونه به مخ اړه تاریخ څه شه دی چې را نقل کړي دروغ دی جوړ کړي یا جاهل راویانو ای جوړ کړي دي یا مبتدعينو او یا شیعاګانو تاریخ د ځانه جوړ کړي دي صحابه او دا وکړه صحابه او دا وکړه هغه پسې دروغ جوړ کړي هغه نو مخ اړه چې کم داسې دا غي په مابین کې چې صفتنه و غیر راغلي دي او غیر نقل شوی دي نو دا غي د پاره به خسته تعویلونه کې او دا به چې دا غي دا مطلب او دا مطلب او بل دا چې خو درست مخارج به دا غي د پاره راو باسي زکه چې دا اغي ذکر به په بدای باندې نه کې نو چې دا اغي ذکر به په بدای باندې نه کې آ ذکر کوي قاضي صاحب قاضي آیا شفا کې نو ای دا د پیغمبر پاک عزت ته او چې د پیغمبر پاک عزت کین د صحابه او د بدین خپل جبه بند او ساته الله اکبر دارنګه العواصم من القواسم آئے کی دا عبارت تے آوائی دا ابو زرعا رحمه اللہ نے روایت تے اغبوی اذا رايت الرجل ينقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې تا یو سړی ولید چې د صحابه کرامو دیوتن نقص بیان یو نقصانات ذکر کړي فعلم انه زنديق پوښا چې دا سړی زنديق دی لئن الرسول عندنا حق زکا چې پیغمبر پاک دا مون سره بالکل حق دی والقران حق قران بالکل حق دی وانما ادى الينا هذا القران والسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او مونږ ته چې دا قران او دا سنت د پیغمبر پاک را رسول دي دای زمنګ غ شهود مجروح کول غواړي چې کوم مونږ ته قران او سنت را رسول دي نو ایدا ولی والجرح والجرح اولا بهم وهم زنادقا جرح په دای باندې اولاد چې په دای جرح او کې څوک چې په صحابه او جرح کوي وهم زنادقا او دا ټول زنادقه دي دا ټول زنديقان دي اوای چې څوک په صحابه کرامو باندې جرح کوي دارنګه اعتقاد د اهل سنت والجماعت دا دی چې د صحابه کرامو پاکي به ذکر کې د ټولو صحابه او زکه چې هر یو د پاره عدالت ثابت دی دارنګ اعتقاد د اهل سنت دا دی والکف عن الطعن فیهم آی کوا جب خپل نه کولاوي چې دا غي بارا کې سو وای دارنګ وسنا علیهم پاغی باندې به خسته خسته تعریفونه کې د صحابه کرام او خسته خبره د صحابه کرام به ذکر کې دارنګ نور ډیر علما دا ذکر کوي بلکې ډیر علما دا څه ویل دي لکه علامه ابن کثیر ذکر کوي من غاز الصحابه فهو کافر چا چې د صحابه سره بغض کو نو دا سړی کافر دی ځکه قران کریم ذکر کوي لیاغیظ بهم الکفار دا امثله د صحابه کرامو زکه ذکر کوم چې دا کافر په دی غوسه شي کافر په غوسه شي کافر هغه چاته وې چې د صحابه په تعریف باندې خپکیږي نو چې صحابه پسې بدر دوی او صحابه پسې جبه کولاوي او د صحابه بدی بیانې چې عثمان دا بدعت وک عثمان دا بدعت وک او عمر دا وکړه او معاویه دا وکړه دا ډېر لوی ظالمان دي او د دین نور ظالمان نور نشتا د صحابه مقام قران نو ګوره سوار صحابه کرام دي سوار بالکل هدایت آی چې کم دنو بالکل معمول به ګرځول دي الله اکبر ته صحابه کرام بارک یو آیات خونه دي دوا خونه دي بشمار آیاتونه الله رب العزت فرمایي اولائک الذین نمتحن الله قلوبهم للتقوا د دې خلکو زړونه الله د تقوا د پاره چون کړو الله اکبر دارنګ نور غن آیاتونه د صحابه کرام بارکه لقد عفانکم لکه استاد دا قتل ولقد عف الله عنهم دارنګ فاف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر غن آیاتنا او غن احادیث لکه د دین لوی حدیث په بل کم ځای کې او صفا حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ان الله اختارنی واختار لی اصحابی الله ز چون کړم او زما د پاره زما ملګری صحابه کرام چون کړی دي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وسیجیو قوم یغیبونهم وینقصونهم زردا چې یو قوم براشي چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین غیبونه با ذکر کوي او د صحابه کرام نقصانات به ذکر کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله داس خلق رالل چې د صحابه کرام غیبونه ذکر کوي چې وای صحابه دا کړو او کوي چې مونږ نه یو نو روک دي کې د مودودی دانوم او دی وای چې مونږ د مودودی پیروکار نه یو نه دی جایز وسر رشته چې د مودودی په جماعت کې د رشته وسر نه ده جایز پیغمبر پاک وی لا تناکحوهم نه وکي وسر رشته د صحابه او بده بیان کړی دي د انبیا او بده بیان کړی دي او کوي چې مونږ هغه پرې خود ده نو داغه نوم پرېګدا وایا اعلان وکا الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا بیانو کوي کنه بیان وکي بیان مو کړل چې توبه مو قبول شي بیان وکي چې مونږه ظلم کړل زمونږ د مشر ظلم کړل زمونږ د سره ایس تعلق نشته صفا کتاب کتاب اولی کوي چې مونږه مودودی ته گمراه او ظالم مزل تیر شوه دی او مونږه اوخته پرتوګ نه چو چې غلب صفایا نه شروع کوای دا دا وای نو بیا سیدا دارنګ شیا دارنګ شیا دا غي سره رشته حرام او ناروا کافر دي نبی علیہ السلام وی لا تس لا تناکحوهم دای سارا نکاونا مکوي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ولا تصلوا معهم دای سارا منزنا مکوي دارنګ حدیث کې راځي پس لازم دی په عالم باندې چا د خپل علم اظهار کی اب خلق توای چې دا بدعات دي اب خلق توای چې دا فتنې دي او کوي نه کو بدعات شروع دي او دا ظالم شروع ده د خدای نور بدعات را وباسي کله یو نظریه اختراعي مړی په قبرونو کې ژوند دي مړی ژوند دي کله نور را وباسي کله نور فتنی شروع دي خلک کافر کیږي په 2 روپۍ باندې خلک ایمان خرڅي په اوټ باندې خلک ایمان خرڅي په نالۍ باندې ایمان خرڅي یا بیع دینه بعرض من الدنیا دا شروع دي او دا ظالم شروع ده د خدای او د نور پلیتای جوړای شرکیات تا قبرونو له خلکو لا عبادت دغه ور کوي و ظالما د علم اظهارو کا د علم اظهارو کا د بهایای ردو کا د فحاشای ردو کا د بيدینه رد وکا د دې خلاف کلام چت کا دیل د سلاغه سے وسیلہ کی شرعی حیثیت کیا ہے صد پکې ولیکل خو غول د پکې دل کړ نور د پکې سولیکل او خرافات ته ثابت کړو د متأخرینو کتابونو د قران او حدیث جوړ کړل دي او د سلف صالحینو د عقیدینه خبر نه فل یظهر العالم علمه تا پټکه دل تړلو دړی چې نور فتنه جوړه کې دا الله دین بیان کا او دا الله دین خلکو ته چکم دنواغه فبحب احبهم چا چې د دې صحابه کرام سره مینا وکړانو په سبب د مینې زما د دې سره مینا کوي زکه زما سره مینا ده ومن ابغزهم فببغض ابغزهم چا چې د صحابه کرام سره بغض وکړو نو د د بغض ما سره د زکه د صحابه سره بغض کوي ما سره بغض وکړه او بیا نبی علی السلام فرمایي من اعزهم فقد اعزانی چا چې صحابه کرام له تکلیف ورک بدر د صحابه کرام ته وې نو د ما ته بدر دی ویل دي ومن اذانی فقد اذ الله چا چې ما ته بدر دی وې نو د صحابه کرام ته بدر دی وې ومن اذ الله فیوشک ان یاخذه چا چې الله ته بدر دی وې الله به ورځ راونی وي ګستاخی کوي او کمه کوي یسبون اصحاب تنقیس الشان سب تنقیس الشان دا وي نو اتوا استا په دې شر دې د الله لعنتی ولعنتی لوی شر دې جوړ کړل لعنتی الله دې ملعون کا دارنګ ګڼ روایت په دې باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی وای د صحابه سره نرمیو کا او نرمی خصفت ته خدا نه چار ځای کې نرمی ګوره هر ځای کې نرمي نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرمیم کړي دا او سختیم کړي دا اشجع الناس نبی علیہ الصلوۃ والسلام او هغه رکانت او ګورا چې داغه هغه رکانت او ګورا چې په سرمنه د اوخ باندې به اودرې دو هغه به بیا چاراخ کله نشو دومره لوی پهلوانو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې پیره سره ته اوچت کړه دی او را خلاص کړه دی او هغه دا د شجاعت ولام ذکر کا بیا لګ بل طرف ته دارنګي يهودي را اوسته شوی دی او علالول شي او نبی عليه الصلاه والسلام ناشته او خان دي او دارنګي صحابي غشولي او دا کافر پتاندو باندې لګي او نبی عليه الصلاه والسلام خان دي او دومره خان دي چې د خندانه په شا پریوزي دا د نبی عليه الصلاه والسلام په کافر مبارک سو و ان یخذلکم او کپریک دی تاسو لرا یعنی پریک دی نصرت تاسو فمن ذلذی ینصرکم پس سوک دی اغه ذات چې امداد بو کې تاسو من بعد فضل دی الله تعالی د امداد نه وعلى الله فليتوکل المؤمنون او په الله باندې پکار دی چې باور وسو کې مؤمنان و ما کان لنبینا دویم شرط امیر د پاره خیانت مکو چا چې خیانت وکړه را بړې دی را بړې اصل را چې خیانت کړه دې پرز د قیامت باندې بیا به پورا پورا ورکړې شهر یو نفس ته هغه بدله دا هغه چې هغه کسب کړی دی وهم لا یظلمون او دای سره به ظلم اون کړی شي افا من تبع رضوان الله پس هر چا سوګ دې چې تابعداري وکړه د رضا منتیا د الله تعالی کمم با بسخط من الله دې پشان د هغه چا دې چې هغه اخته شوی دی په یو لوی غصه سره د طرف د الله نه و ما واه جهنم او ټکانه د د جهنم و به سل مسیر او ډیر بد دی زائدت لو دا جهنم ګورا اول دا چې پیغمبر خیانت نه کړي ځکه دا د پیغمبر د شان مناسب نه دویم جواب دا هغه د الله د رضا منتیا طلبگار دی نو خائن نه دی خیانت نه کړي دریم جواب دا سان ده په خلکو باندې نو چې هغه خیانت کوي نو بیا به نور څوک پاتې شي پیغمبر خیانت نه کړي او دا دریم شرط هم شو د فار د امیر لقد من الله تاکي سره انسان کړي الله تعالی په مؤمنانو باندې ای زبان صفی مر کله چراولې غو دای کې رسولن یو عظیم شان پیغمبر د نفسونو د دینه چې لوالي په دای باندې آیاتونه د الله او پاکوي دای لره د اخلاق رزلونه او يعلمهم الكتاب او تعلیم ورکي دای لره د قران او الحکمه او د سنت و ان كانوا من قبل لفي ظلال مبين اگر و ان کانو او یقینا خامها بشکاو دی مخکې د دې قران مخکې د بیسن د پیغمبر فاک نه او هود اغا دیار لسم علت ذکر کئ هر کلا چو برسه تاسو تاسو مصیبت چې پر سوال به تاسو دو چندا داغه کافر ته به مداغه دو چن رسول او بیا به تاسو ته سوره سي لګون تا کینو قلتم ان هاذا وی به تاسو دالا د کم طرف نراغه قول هوا دا د طرف د نفسونو تاسو نه بشک الله تعالی پار یو شی باندې قدرت والده و ما اصحابکم یوم التقل جمان اغا چې رسیدلو تاسو ته په هغه راز باندې چې ملاو شوی دوه ډلې په هوت کې نو دا په حکم د الله باندې او د لپاره چې ظاهر کې مؤمن ظاهر کې الله مؤمنان لرا علامه ابو منصور ماتوریدی ډیر بهترین طریقې سران کړه دی هغه وای ګورا منافقینو چې عبادت کونه هغه خو نه الله پیژند هغه خو چې کم طرف ته ګټونو هغه طرف ته بتلل او کفارو چې کم دی هغه وای الله پیژند لیکن د قبرونو د بوتانو عبادت وکاو او دا به وی دا د دیو چې کو چې غیخ خدایان نیول او بل دا چې مونږه الله دا زمونږ شفارس یان دی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا نو د منافقینو دا حالت چې غیخ بس موسم سره بدلیدل د کارغه اولادو چې کم طرف ته هوا وانه د کارو او کفارو دغه حالتو او هر چې د مؤمن نو په سخته نرمه هر څه کې چې کم دی اغه الله ته او په مؤمن کافر چې به سخت رااله مشرک باندې نو هغه بیا الله تعالی ټیم چغولې نو دا ټیم وای منافقین چې دای کله موسم کم طرف ته نه دی بتلل نو چون کې دا ټیم کې اوهد کې خو موسم لګون تک کافر ته خشو ظاهری شکست د صحابه شو نو دا د کارغه اولاد یا کفر ته لګ ډیر نږدې وو هغه طرف ته تل او هغه د عذاب ډیر بهترین ال کړه دی هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان دا منافقین کفر ته په دارس دوحد کې ډیر نږدې او د نږدې والی د دینه ایمان ته زکه چې ایمان طرف ته ظاهری سونه ظاهری فتح چوانو هغه د کافرونو د کفر ته نږدې وو کارغه چې وای رواني او مخالف سمت نه پیوارا شونه دی وای زما دې طرف تام کار دی هغه طرف ته روان شي یقولون وی دای بیا فاهم په خپل خلو باندې دای نه هم پلیتی ما لیس اغه خباستنا چنو ما لیس فی قلوبهم چنو پزلونو د دای کې په خله باندې به یو سه پزلونو کې اغه نو یقولون بیا فاهم وی دای په خلو خپل باندې اغه سوچنو پزلونو د دای کې والله اعلم والله تعالی خپو دې پاس باندې چې دای پټوي الذین قالو دای لسمه پلیتی الذین دا اغه پلیتان دی قالو چې وی دای لاخوانهم اغرونو خپل ته نسبیانو ته وقعدو او حال دا او چې دای په خپل ناستو خپل ناستو جنگ لړت لاو نسبیانو ته سوي لو اطاعونا کچره دای تابعداري وکړه زمونږه ما کچره دای تابعداري کړې مې زمونږه زمونږه منلې چې جنگ لنو تلی ما قتلون نبوت شهیدان کړه شوی دی نبوت جل شوی دی قل اوایا فدر وان انفسکم الموت تسلی مؤمنانو ته جواب منافقینو ته و تاسو خدا وای چې دا صحابه کرام مړ شو او دای لاړل ختم شو د دای غ ذکر بام ختم شي الله اکبر چرنا الله وی ولا تحسبن الذين و ګمان م کوي تاسو پاکستانو ګمان م کوي ته پاکستانو باندې چې وجل شوی دی پلار د الله تعالی کې عاب امواتا دا بس مړو بل احیاء بلکې دای ژوند دي عند ربهم پنځ درب د فاین دربم درب خپل سخا یرزقونا رزق ورکول شي دی لرا الله اکبر باس ما الته کې کړو په خپل مقام کې خو دې ځای کې صرف مختصر یو څو خبره کومه تاویلات آل سنت کې امام ابو منصور ماتوریدی ذکر کوي دا هغه سړی دی چې د ټول عمر د معتزله او خلاف کړی دی نو کبل فرض دا د معتزله او نظریه وی لکه نن سبا چې کم خلک دروغ وای کدا د معتزله او نظریه وي چې شهدا ژوند نه دي او دا د اهل سنت نظریه وي چې شهدا په دې قبرونو کې دغه سي ژوند دي نو دې سړی ته ډېر زیات علم وخا زکه چې د صفا دا ځای ډېر الکل وي ګوره منافقین وبوي آ کسانو ته چې کوم په بدر او احد کې شهیدان شو ال چې بس دای لاړل ختم شو الله وی نه ته اموات مو وای ک سایر الموت د نور په شان تملو دای داسې د نور په شان مړ نه دي یادا چې وای عربو بچ سوق به مړ شو نو هغه بداوي چې اب بیاړو ژوند کیږي نه نو وای دویم الله وی چې دا مو وای چې بیا بنه ژوند کیږي قیامت کې به ژوند کیږي وای دریم دا چې کا عربو کانت تسمي الميت من انقطع ذکره چې دا چا ذکر به ختم شو مړ به شو نو هغه به چې کم دی وې بس هغه به چې دا مړ دی دا مړ دی ذکر ختم شو نو منافقین وې چې ګوره د دې ذکر ختم شو لاړل مړ شو نو الله وی چې نه نه دلته نه ذکر ختم هغه لو د پرشتو مجلس کې او د انسانانو په بشر د انسانانو په مجلسونو کې د دې تذکره بکیږي چې د دې اعمال جاری دي مړه خو دي لیکن اعمال جاری دي ځکه حدیث کې راځي چې د یو هر سړی عمل ختم شي خو د شهید عمل چې کم دی هغه ختميږي نه معنی هغه د پاره د قیامت پورې زیاتول شي الله ولا اجرونه ورکړي داغه نو اعمال جاری دي نو داسې دي لکه چې ژوند دي خو ګوره دا غن تفصیل د کړه دی اخیره کې بیا وایي ان یکون لهم حیات علا ما کان لهم قبل ذالک او حیات دین و عباده او حیات یعنی هغه عبادت ول زیات ول شي او یجزا علیهم اعمالهم قبل الشهاده الله اکبر بیا وای ګورا و ان کانت اجسامهم فی الحقیقه میتتن فی احکام الدنیا عند اهل الدنیا اگر چې اجسام دا غي دا مړدی په حقیقت کې په احکام د دنیا کې پنځ د اهل دنیا باندې دا موږ کوم حیات دنیاوی نه وو نو رزق دنیاوی بل رزق دنیاوی ولا ورکول شي نو دا څنګه رزق دوی چې دا د برزخ دا د برزخ رزق دی جی نو حیات د دنیا وای او رزق د برزخ وای کته چې نه موږ من کل الوجود دنیاوی نه دا تقسیم تقسیم دی بدایي دی بل دا کچره دا حیات حقيقي حاصل وې او دا د اهل سنت نظریه وینو دا امام د اهل سنت ولې نه نقل کوي دا بیا وګ تفصیل کړی دی چې حیات په دوه قسمه ده حیات طبيعي او حیات عارضي کله تفصیل کله په دې ځای باندې خدا غ یو نه دی ویل چې دا بالکل ژوند دي حقیقت کې د معتزله او نظریه داوا چې هغه دا وی چې دا شهدا په دې قبر کې دغه سي ژوند دي لکه څنګه چې شیخ زاده ذکر کوي دا د معتزله او نظریه وا دارنګ علماء دیوبند کشف المغالطات کې ذکر کوي دا د معتزله او نظریه وا د فرقه صالحیه معتزله نظریه چې مړی اوریوم مړی وینیم او مړی سره قدرت هم شته اراده هم شته او دا ارس د کسه افعال کوي افعال اختیاریه او دا حضرت تانوی صاحب او تلخیص المرقات کې ذکر کړی دا چې کله په فرقو د معتزله او باندې باس کوي وای دا د معتزله او نظریه ده او دغه خبره دا علامه رازی رحم الله تفسیر کبیر کې میوزای ذکر کوي چې دا د معتزله او نظریه ده دا د معتزله او نظریه ده او دای رالل غل کور تاړه دل نو غم چغه شروع کړي قربانو سره لا غل راغلي دی خپل راغلي دی دای رالل خپل معتزله او آل الحلوا والخانه کنو مونږ ته دا معتزله دی پاګلا ته خبره وایا استجابوا لله والرسول بیان د بدر صغرا تاریخ کې د بدر صغرا وای صحابه کرام چې کلا د احد نه واپس لاړل نو دای کافرو دا خیال وکړ چې راشه مسلمانان لګون تکې پاتې دي راځي لاړ بشو د دای خاتمه به کو ختم وکړو صحابه کرام الله اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحراله او صحابه کرام د وینو لټ پتی او چې کله الله رب العزت پیغمبر باندې وحی رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه او توی راځي بیا غیر واپس شوزي چې زو صحابه کرام د وینو لت پتی بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره را روان شو او چې را روان شو کافر ته پته ولګی دا هغه بیا او تختیدل صحابه داس خلکو الذين استجابوا هغه خلکو دا صاحب ان خلق دې استجابو چې قبول تیا یو د حکم کړه د الله او د پیغمبر د الله من بعد ما صابهم القرح پس د اغنا چې رسیدلو دی ته زخمونه للذین احسنوا د پاره دا کسانو چې نه کې کړه دا منهم د دوینا من بیانیه دی یعنی د ټولو صحابه کرام لرا واتقوا او ځان بچکړه مخالفت د پیغمبر نه اجر عظیم اجر لوی دی ګور درې معنی د عظمت نه دیار لسمو چې هر وخت کې د الله د حکم تابعداریو کا نو شکست بنرازي او سوار لسم معنی د عظمت الذين قال لهم الناس که خلق ارسور پراپګاندا کوي خو تخپل ایمان مضبوط ساته الذين قالوا دا کسان دي قال لهم الناس چوي دیتا جاسوس کافی دې مونږ لره الله او ډېر خکار ساز دې دا الله ګور دا سوار لس موانه د عظمت ذکر شو درې وسره هغه شرایط کانو اولس بشي نو مان دا اولس موانه د عظمت عظمت معنی شکست شکست بن راضي کچره دا اولس خبره پتا کړاله الله اکبر صحابه پس جاسوس راغله وو دور لوی لوی لخ کر بیا رااله صحابه حسبون الله ونعم الوکیل یو خوف اولیاء چې یاروي دوستان خپل د خپل مانس صحابه خو د شیطان دوستان ونه الله ولی الذین آمنو ادا غي دوست والله خو شیطان راتلل نو د یا خپل اولیاء یاري شی او صحابه نشیرولې یا دا معنا دا شیطان یو خوف اولیاء یا روی دوستان د الله زړه کې ولا خوف او خطر واچي خو الله وای فلا تخافن کله خوف کې راځي انهم بشک دای هرگز zarar نشي ورکول دین د الله تعالی ته zarar بر یرید الله الله تعالی اراده کړی دا چونه ګرځوي د پاره سي صاحب اخرت کې او دای د پاره د عذاب لوی ان الذين بشکان کسان چې غره کفر لرا په مقابله د ایمان کې شیخ د کابل ګرام هغه به دې ځای کې ذکر کول مراد د ایمان نه جهاد دی جهاد ته ایمان وي الله لا یزر الله شیا هرگز به zarar ورن کې دی دین د الله تعالی لاره څه شي او دای د پاره د عذاب دردناک ولا یحسبن الذین زجر او ګمان دیونه کې هغه سان چې کافران دي انما نملی لهم خیرون چې بشک هغه چې مولت ورکوم دی لره خیر لانفسهم دا بغوروی د دې د نفسونو د فاره د دای دا مهلت کې نه دای د پاره به غوړه بشي نه نه نه انما نملی لهم یقینا خبر دا مهلت ورکوم موږ دای لره د د پاره چې دای نورم زیات شي په ګناه کې د ته استدراج وای الله وی لګ نور ولا مهلت ورکوم چې ګناونه وکي چې جهنم ته سورب کما ولهم عذاب مهین او د دای د پاره د عذاب رسوا کونکې ما کان الله لیذر المؤمنین الخبيثه مشرک لرا من الطيب د موحدنا مشرک او موحد الله وی دا جدا کوما اوس بل وما كان الله ليطلعكم على الغيب یا رب غیر د جنگ نه دی دغه سی جدا کی کنه نو جواب دغه سی خو جدا کیږي په وحی او هغه صرف په پیغمبر راضی وما كان الله او نه الله تعالی چې خبر در کی تاسو لاره په غیب باندې ولکن الله لیکن الله تعالی غواره کوي د خپل انبیا او نه را هغه چا لاره چې خوښ شي نو هغه ته وحی وکي او باز د غیب خبر ولا ورکی باز د غیب معنی سو وحی وحی بس هغه کیږي نور علم غیب په دې ټول مفسرین ذکر کوي چې علم غیب بعض مغیبات او علم غیب خاصه د باری تعالی دا بل چل الله علم غیب نه ورکړي فامنو بالله پس ایمان ګوره خو دغه سي د جدا کې دغه سي پیغمبر ته فتح لګي او موها موها الی چې وه ورته کول شي اخو پیغمبري تنه نو تا ته داسې نه جدا کوما تبه په جنگ باندې پیجنې فامنو بالله پس ایمان راړې په ودانیت د الله او په پیغمبرانو باندې او که چاري تاسو ایمان راړو ځان مو بچ کړه مخالفت د پیغمبر نه تاسو د پاره اجر عظیم اجر لوی دی ولا يحسبن الذين او ګما زجر په منافقینو باندې فترک د انفاق ولا يحسبن الذين او ګمان دې نه کوي په بوخل باندې بوخل مفعول محذوف ته په بوخل باندې آن کسان چې بوخل کوي په هغه سبانه چې ور کړی دی الله تعالی دای لره د خپل فضل نه اول اوا چې دا بوخل خیر اللهم دا بغوروي د دې لپاره په دې بوخل د دا ګمان نه کوي چې موږ بوخل کوو نه دا بوخل به زموږ د لپاره غوروي سوره بقره کې براشي داغونه ورکول شي موازی جدا جدا دي کله به توقین او کله به داغي الله اکبر چې چا مال جمع کړي او بخول کړي دی الله پلار کې نه دی لګولې لقد سمع الله دې ځان دویم باب شروع شو په سلورم ایسا کې ودرې کې درې پلیتې ذکر کوي داله کتابو یو قول قبیح داغي چې ان الله فقیر پاره باندې را ده او بل دا د انکار د اتباع د پیغمبر نه او کتمان د آیات او اخره کې ترغیب ال جهاد او انفاق لقد سمع الله تاکي سره واوري د الله تعالی وینا دا کسانو قالو چې وی دی ان الله فقیر خباست اول دا چې الله ته نسبت د فقر کو او دا کله چې دا آیاتونه رالل الله اکبر کله چې دا آیاتونه رالل چل دا الله په لار کې مال ولګوي دا یو ګور الله غریب دی کنه موږ نه غواړي چې نه دویمه پلیتی چې مونږ سره انبیا وعده کړی دا او مونږ د پیغمبرانو سره وعده کړی دا چې کله پیغمبر راشي نو چې تاسو ته داسې قربانیو کې چې قرباني اور اوس وزینو الا به په ایمان راړی دا دروغ بل الذین دا ان کسان قالو چې ویلو دی بشک منګه تاسو ته خوا قرباني بیا پیش کړې وینو فالما تاسو فالما قتلتموهم ولې وجل تاسو غي لرا کې چریای تاسو رښتینی تسلی پس کچاره دای دروغ جنتیا کويستان وایا تحقیق سرا دروغ جنتیا کله شوی دا پچره دای دروغ جنتیا کويستا نو تحقیق سرا دروغ جنتیا کله شوی دا د لوی لوی انبیا او مخکستانه چې راغلو هغه په واضح دلایل سره و زبور او په صحیفو سره او په کتاب روخانه سره روخانه روخانه کتابونه راوړیو او سرګند سرګند معجزې راوړې وي خو بیا هم دای دا غي نه انکار کړو کلو نفسنا ترغیب ال جهاد مړه مړېږي به اسه ها لړ ش جهاد لکنه او کلو نفس ذائقه الموت هر یو نفس کون کې د مرګ دی خدا نه چې چک نه ہے جی چاک نه وای پاگل د عربی ذایقه او پیجنا وای نما مخ کی تیر شو کنه آیات نمبر 181 کی مونږ به جهنميان تو ذوق او عذاب الحریق نو ذوق او عذاب الحریق ابو جال برایش او جهنم لا بچ په وړي عزیبا چاک نه پاگل وای پویګ نه و انما توفونا او یقینا خبردار پورا پورا بدلا پورا در بکلی تاسو را بدلی تاسو پرز د قیامت باندې زوی دلا برابر کم او زبه پوه کما و ان تصبروا وتتقوا کچره تاسو صبر کو وتتقوا او ځان مو بچ ک د شرک او د بدعات او د مداهنت او د ترک جهاد نه فإن ذلک من عزم الامور فإن ذلک من عزم الامور پس بشک دا د پخو کارونو نه اي من الامور المعزومه د پخو اضافت د صفت موصوف تا دا د پخو کارونه دی و اذ اخذ الله درما پلیتی د دی کتمان حق او دا د زمانه د جاهلیت یو ظلم او سم داشته او هر کله چې اغست الله تعالی واده دا کسان نه چې ورکل شو غی لره کتاب چې خامخا بیان وای بدی لره خلکو ته نو پټوي دی لره پس او غرزم هغه دی لره رستور شاګان خپل نوای غستا په دی باندې پیسې لګي غوړه کړې په دې باندې دنیا لګا فبه سما یشترون پس ډېر بد دی چې غوړه کوي دی الله کتاب شاته او غرزو او نور کتابونه راواغستل او دنیا یې غوړه کړه ګومان دې نه کیا کسان چې خوشاليږي پاس باندې چې اتاو چې راتل کړي دی پاره باندې بدعات او گمراهی لکه امام بیزاوی ذکر کوي بدعات او گمراهی کوي راتلل په کین دی د ګمان نه کوي لا تحسبن الذين ګمان دینه کیا کسان چې خوشحالي کوي په اسمان دي چې دوی پراتلل کړي دي و يحبون او دوی خو خوي دا چې د دوی تعریفونه او کړي شي په هغه سبا نه لم يفعلوا چې دوی نه دي کړي فلا تحسبنهم تفصيل پس ګمان لا تح لا تحسبن الذين فلا تحسبنهم معنا دا ده لا تحسبن الذين يفرحون ګمان مکه و ته په هغه کسانو باندې چې خوشحالي کوي د پاسه باندې چرات للی کړي د بدعات او د گمراهی نه و يحبون او خوښوي دا چې د تعریف دی او کله شي دی په هغه سم باندې چې دای نه دی کړي فلا تحسبنهم پس ګمان مکوا پتای بدای باندې ته بما فازت من العذاب پخلاصی باندې د عذابنا دا ګمان په موکو چې دای بدعات او شرکیات کوي نو ګینه دای بد الله د عذاب خلاص شي چاره د الله د عذاب نشي خلاصې دي او بل دا پلیتی یحبون یحمدو بما لم یفعلوا دای دا خوشحالي کې کار نه کړو خلک دی وای چې او ډیر لوی بهادر دی ډیر لوی شجاع دی ډیر لوی نیک دی نو نیکی به نه کړو په دې خوشحالي کې چې مونږ تر دا تعریفونه وکړي چې زمونږه دا د منافقینو خصلتو او د اهل کتابو خصلتو زمانه د جاهلیت کې چې هغه به یو کار نه کو نیک بنو په دې به خوشاله دل چې چا به تا نیک وي ولهم عذاب الیم پیغمبر تعالی دا ګمان په موکو چې دای به دور اخلاص شي ولهم عذاب الیم او دې لپاره د انسان دردناک ولله ما ولله ملک السماوات والارض الله اکبر ولله ملک السماوات بیا دریم باب شروع شو حصہ د انفاق فی سبیل الله کې ولله ملک السماوات او دې کې اعاده د مزامین ارباو توحید را مات کړي دارنګ رسالت را مات کړي دارنګ جهاد او انفاق ټول را مات کړي او اخر آیات کې خلاصه د کل سورته قیاما وقودا آ کسان دي خاوندان د عقل چې ادوی الله تعالی لره په ولاړ او په ناس باندې او په اړخونو خپل باندې او غور او فکر کوي په پیدایش د اسمانونو د زمکه کې او دا وای بزبانه په زبان قال دا دعاګانې کوي چې ایمان راړی به ربکم په خپل رب باندې فآمنا نو پس ایمان راړ مونږه په باندې الله اکبر او نبی علی السلام بدا وازونه کوله کوم نیب راوی دا ذکر کوي وای زولالما او نبی علی صلوات و سلام الله اکبر وای زدا سولالما په میدان د حج کې یو ځوان ولار د ډیر خسته صورت والا او هغه دا आवाज کوي چې لا اله الا الله سوک رازی نو فغه باندې توکانی توکی او سوک رازی نو هغه تکنزل کوي او سوک رازی نو هغه باندې خار غرزي او ټګند غرمشوا او ایزو لاړې ما زدا تماشا ګورم او ای بیا چې کم نه بیا هغه یو ماشوم رااله او لوټه کې وبراله حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته واچولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او جړلې یا باجان پرې د داخله کنه سو ته بس پرې درنه کوي نبی علیہ السلام بچې ما ته حکم دی چې زبا دا مسله بیانوم نو دا نبی علیہ السلام با په میدان حج کې دارنګ نور غنو لوی لوی میلو ته بتاو چې د ایمان به ولې او د قران دعوت په ورکو یاره وای دعوت دعوت خو د قرانو ایمان اصل کې جوړیږي په قران باندې ربانا فغفر لنا اے رب زمونږه بخشش وکې مونږ ته د ګناونو زمونږه وکفر عنا ولری کې زمونږه نه بوجنا زمونږه وتوفنا او وفات کې مونږ لرا دنه کانو سره د مؤمن انو دوا بدای وتوفنا مع الابرار په دې وخت کې هر سړی له دا پکار چې دا سوال کوي چې الله ما د ایمان سره پرده کې واخلې دا د مؤمنانو دعا دل لګ زور ورکی ربانا اے رب زمونږه واتنا اورا کې مونږ لرا هغه سوچ وعده کړی تا مونږ سره اعلی رسولک فجبا د انبیاء خپل باندې الله اکبر دا بیا رسالت بیان نه ولا تخزنا مغم جنوي مونږه لکه د اندوانو دا نظریه وا دا رنګ د رومیانو دا نظریه وا دا رنګ د يهودو دا نظریه وا دا رنګ د نورو خلکو غنو دا نظریه وا چې هغه بداوي زمانہ د جاهلیت کې چې خزا دا نیک عمل نه ده پیدا او دا به نیک عمل نه کوي دا صرف د خاوند خدمت د پاره پیدا ده اس نیک عمل بدا نه کوي او دا چې کوم د جنت تتلې نشي بلکې هغه تر دې پورې شک کیو چې خزه انسان دیو کنه دی سو کال بعد تجویز باز خلکو پیش کو چې خزه انسان دی خو صرف دا ده حیوان نه دی بل انسان دی خو د ان خاوند د خدمت د پاره پیدا شو د دې لپاره پاغه باندې الله را دوکنه نه دا به عمل کوي زبه ولا زایکم نه نه زبه ولا ورکم سور لوی ثواب او الله تعالی سره ډیر خای وز دې خيستا لا یغرنک تحقیر د دنیا او تسلی مومن تا لا یغرنک دو کدین کی تعالی را اړې دل راړې دل دا کسانو چې کوبر کړه دې فل بلاد فخارونو کې دای که خارونو کې داسې واز ګرځي را ګرځي او بدمعشي سره غرور سره الله وای دوکا دین کی الله اکبر دوکا پینشي زکا متاون قلیل پیدا د دای د پاره لګا او ثم ما واهم بیا ټکانه د دای د جهنم و به سلم یاد ډیر بد ځای دی د جهنم الله اکبر ډیر بد ټکانه د جهنم دیو جن حدیث کی راضی لا تغبتن فاجرا فإن له قاتلا عند الله لا تموت هي النار فاجر ته او نه پسخېږي فاسق فاجر ته او نه پدا چې ګیره برت خرولي او سوډر بوډر ګرځي د ته او نه پسخېږي ځکه الله وای د پیغمبر وای د لپاره الله څخه داس یو وجون کې شه دې چې هغه مړیږي نه اور دې اور د دې فاجر د لپاره اور دې لکن الذين تقوا بشارت او هغه ایمان راړي او بشک باز دال کتابونه خامخا سود چې ایمان راړي په توحید الله او په سبانه چې نازل شوی دی تا په سبانه چې نازل شوی نازل شوی دی تاسو ته او په هغه سچ نازل شوی دی تاسو ته او په هغه سبانه چې نازل کړی شوی دی دای تا خاشین لا یریدون کی د الله نه لا یشترونا نغور کوي دی په مقابله د آیاتونو د الله کې صابرو کې جهاد رابطو کې انفاق ګورا شیخ د شاپور ذکر کوي وای صبر هر وخت کې وي او مصابره په دوران د قتال کې وي دوران هغه ته مصابره وای چلته کلک مضبوطه مقابله وکي او مرابطه په احتمال د قتال کې سرحد بن کا سلور حصے وی یو حصہ اثبات د توحید د باری تعالی دویم حصہ اثبات د رسالت او دریم حصہ جهاد او دارنګه سلور حصہ انفاق فی سبیل الله صورت ممتازو امتیازات د صورت ما ا ممتازو په آغا ذکر د والدې د مریم باندې دارنګې په بیان د مریم باندې دارنګې په زکریا علیه الصلاۃ والسلام په بیان باندې داغه بزرګانو ا پنځو بزرګانو اقوال یعنی پاغه ممتازو دا اول امتیاز دویم صورت ممتازو د حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام د عبدیت په بیان او داغه په درې دیرش نقطو باندې چې درې دیرش نقطې ذکر کولې په عبدیت د عیسی باندې دارنګي صورت ممتازو اصول د نصرانیت هغه شپږ اصول د نصرانیت اغیرت کول پاغي صورت ممتازو دارنګ صورت ممتازو چې جماعت د فارو تنظیم د فارا قوانین اغه ذکر کول دارنګ صورت ممتازو په دی باندې چې نصران نصرانیانو ته عیسایانو ته مباهله